په اعتبار د تعدد الطرق سره چې دوه قسمه پاغي کې ذکر شو الحديث متواتر او خبر واحد د خبر واحد بیا درې قسمونه ذکر شول دا غي تفصیل شو بیا ورپسې د حدیث تقسیم وکړو په اعتبار د منتهی سره چې د هغې نه تعبیر کېدو په علوم المتن سره څلور قسمونه یې ذکر کړل، حدیث قدسي، مرفوع، موقوف او مقطوع. نو اوس د دې فن او د دې علم هغه صلب الموضوع شروع کوي چې هغې له تقسیم د حدیث وی په اعتبار د صحت او د ضعف سره حافظ عراقي رحمت الله عليه په الفيه کې وایي واهل هذا الشأن قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن علماء د دې فن د سننو تقسیم کړی دی دریو اقسام ولا چې یو له صحیح وي دویم له حسن او دریم له ضعیف مصنف رحمت الله علیه وی چې الحديث الصحيح تعريفه الصحيح لغه فعيل بمعنى فاعل چې دا صحیح په لغت کې وزن فعيل له په معنا د فاعل سره چې دا ضد مکسور او د سقيم راځي من صحه دا د دې لغوي تعریف شو اصطلاحي تعریف کې د اهل علم مختلف اقوال دي رومبنه تعریف د دې چې کړه ده نو علامه خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې کړه چې هغه تعریف دا ده متصل سنده وعدلت نقلته صحیح هغه حدیث له وایي چې د هغې سند متصل وي او د هغې چې کوم ناقلین دي هغه څه وي معدلین وي د هغې تعدیل او توثیق شوی بیا دویم تعریف حافظ ابن صلاح رحمت الله علیه د دې کوي په خپل مشهور کتاب مقدمه کې دریم تعریف د دې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کوي په نزهه النظر کې چې اهل علم او اهل فن دغه تاریخ خوخ کړه دی دا د دې مختار تعریف دی مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي وی واصطلاحا ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ دا هغه روایت لوي چې عادل د دې روایت کړی د عدل معنا رستو ذکر کو تام مضبط چې هغه پوره ضبط والی د ضبط معنا او تقسیم مرستو ذکر کیږي بسند متصل په سند متصل سره چې هر راوی د خپل شیخ نه اوریدلی هغه د خپل شیخ نه تر دې چې منتها لورسي غیر معلل چې په دکې علت خفیه قادحه نی ولا شاذ او په دکی شذوذ نی د معلل تعریف بم راضی چې غیله معل وی د شاذ تعریف بم راضی وهذا التعريف مشتمل على شروط خمسة لا بد من توفرها في الحديث الذي يحكم له بالصحة دا تعریف په پنځو شرطونو باندې مشتمل دی چې دا پنځه شرطونه به په هغه سند باندې په هغه سند کې موجوديږي چې په هغه باندې ته دا حکم لګي چې دا صحیح دی وإذا تخلف شرط من هذه الشروط في حديث ما تخلفت عنه بسببه الصحه که په دې شرطونو کې یو شرط هم فوت شو نو د دې د وجه نه تبیا په دغه اسناد او حدیث باندې حکم د صحت نشي لګولې پنځه شرطونه سدي عدالت الراوی تمام الضبط دا دویم شو دریم اتصال الاسناد سلورم چې دا به معل نوي پنځم چې په دې کې به شذوذ ني د دې وضاحت او تعریف خو برستو راځي خو کم چې د دې ړومبني دوه تعریفونه وشول ړومبني تعریف د علامه خطابی رحمت الله علیه چې عام مصنف نو ذکر کړي خو چون کې دا مصطلحات د دې فن د صلب الموضوع سره تعلق ساتي نو دا به لږ وضاحتا وایو تعریف د خطابی دا او چې متصل سنده وعدلت نقلته په دې باندې د اهل علم سره ملاحظات دي سره اشکالات دي د علامه خطابی رحمت الله علیه په دې تعریف باندې اعتراضات او انتقادات دادي حافظ عراقي وایي چې د دې تعریف کې ضبط د راوي نه د شرط کړی چې راوي د دې به حافظ وي ضابط وي د ضبط دوه قسمه دي ضبط الصدر او ضبط الكتاب او دایم په دې تعریف کې نه دي ذکر کړي چې دا به سالم وي د شذوز او د علت قادحه نه الان کې ضبط دراوي دا خو شرط د زکه د چا خطایان چې ډېری وي نو دا حدیث له صحیح نه وایي او حدیث کې چې شذوذ او علت خفیه وي نو غیلم صحیح نه وایي امام سیوطی رحمت الله علیه د دې جواب دا کوي چې حافظ عراقي کوم اعتراض کړی چې د علامه خطابی په دې کلام کې دی شرطونو طرف له اشاره شته ځکه متصل سنده چې ذکر کو دا عدلت نقلته چې ذکر کل په تعریف کې نو دا دې طرف له اشاره ده چې اهل علم دا فرق کوي چې عدل سلوي او معدل چالوي تراغه پورې محدثین د چا تعدیل نه کوي چې پاغه کې ضبط نوي او دا غ روایت د شذوز او د علت خفیه نه پاک نوي امام سیوطی وایي چې په دقت نظر سره د خطابی د تعریف لوګوري نو دا ضبط الراوی سلامت عن الشذوذ والعله دا په دې کې موجود دي د دې قول نه موږ اغستي چې عدلت نقلته هغه صرف دا نه دی ویلي چې د دې ناقلین عادلان وي چې دا غي تعدیل کړه شوی او محدثین تعدیل د چا کوي چې په هغه کې ضبط موجود وي داغه حدیث د شذوذ او د علت خفیه نه پاک وي نو کلام د عراقي په دې ځای کې معتبر نه دی امام سیوطي چې کوم جواب کړي اهل علم هغه خوښ کړي د ابن صلاح رحمت الله علیه دا تعریف په اهل علم کې ډېر مشهور شوی خو په دې باندې هم سم منتقدات او اعتراضات دي لومبنه اعتراض پیدا دی چې حافظ ابن صلاح رحمت الله علیه په تعریف کې ویلي المسند الذي اغه مسند نو دا خو د مرفوع پورې خاص شو ځکه مرفوع اغه لوي چې متصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم په صحیح کې خدا شرط نشته چې دا به مرفوع وي د دین لاندې که موقوفي پاغه باندې دا حکم لګي چې صحیح ده که ضعیف ده په مقطوع باندې دا حکم لګي چې صحیح ده که ضعیف ده او کنه ته وې چې د مسند نه زما مراد دا نه دی چې غدي مرفوع وي مراد زما ته نس شه د اتصال الاسناد دی نو دا شرط خو بیا دا قید خو تا بیا لغوه لګولې دی ځکه ابن صلاح خپل بیا وایي چې المسند الذي يتصل سنده نو خامخا ستا د مسند نه مراد په دې ځای کې مرفوع دی کته وې مرفوع مې تنه مراد نه دی مراد مې تنه اتصال له نو اتصال خو ته بیا خپل په تعریف کې ذکر کې دویم اعتراض په تعریف د حافظ ابن صلاح دا راځي چې د دا شرط لګول العدل الضابط چې افضل خبره دا و چې د داسې ویلی وي چې دا هغه حدیث لوي چې په نقل د ثقه سره راغلی به نقل الثقه چې ویلی ونو په دې کې اختصار ځکه دا ثقه چې ده دا جانب د عدالت او ضبط دواړو له شامل ثقه چاله وي چې هغه کې عدالت وي او ضابط وي په تعریف کې مطلوب څه شی وي اختصار وي نو تا تعریف دومره اوګدول اولی اختصار به دې کړی وي د دین اهل علم جواب دا کړی چې په مقام د تعریف کې بیان پکار وي چې دا ثقه چالوي نو د دې وجنه مصنف رحمت الله علیه ابن صلاح رحمت الله علیه تفصیلا ذکر کړ عدل هم ذکر کو بیا ورپسې ضابط هم ذکر کو دویم دا چې متقدمین اهل علم کله د ثقه اطلاق په هغه چا باندې کوي چې هغه د ثقه نه په مرتبه کې کم وي متأخرین ثقه هغه چا لوي چې عادل وي ضابط وي د متقدمین په کلام کې ثقه هغه چا لم ویل شي چې په مرتبه کې لاندې وي تر دې چې مقبول راوي وي اغلبان هم کله اطلاق د ثقه کیږي سلورم اعتراض پیدا کیږي چې دا شرط لګولې چې انتفاع د شذوذ او علت به په دې کې دا قید وي محدثینو سیوا کړي بعض فقها چې دي لکه ابن دقیق رحمت الله علیه ذکر کړي ابن دقیق العید چې دا قید محدثینو سیوا کړي د بعض فقها دا قید نه ذکر کوي چې په دې کې به انتفاع د شذوذ او د علت وي د دین اهل علم جواب دا کړ چې دا اعتراض بی ځای دی ځکه ابن صلاح رحمت الله علیه د فقها او تعریف نه کوي فن د علم حدیث ته نو د محدثینو تعریف کوي محدثین دا شرط لګي په صحیح کې چې د کې بشوزوز نوي علت خفیه قادحه بني او بل فقها ولدا منسوب کول چې غي دا شرط نه لګي نو اجمالا دا قول معتبر نه دی بعضې فقها به نه لګوي خو د فقهاو په نظم دا شرط معتبر دی چې صحیح حدیث کې به انتفاع د شذوز او د علت وي پنځم اعتراض په تعریف د ابن صلاح رحمت الله علیه دا کیږي چې د دا تعریف انواع د سهیل شامل نه دی ځکه سهیل غیره پکې نه دی راغلی دارګه کم حدیث چې متلقا بالقبول وي عام پکې نه دی داخل متواتر چې هغه قطعا او په اتفاق سره صحیح دی عام پکې نه داخل نو د دې اهل علم دوه جوابونه کړي یو اجمالی بل تفصیلی جواب اجمالی دا دی چې دلته کې مصنف ابن صلاح رحمت الله علیه کوم تعریف ذکر کړي نو هغه د صحیح لذاته ذکر کړي د صحیح لغیره ځان لغه بیا مستقل تعریف ذکر کړي تفصیلی جواب دا کوي چې صحیح لغیره د خپل اصل لرستو کړي د صحیح لغیره اصل څه شی دی حسن لذاته حسن لذاته چې په مختلفو طرق راشي نو دا په مرتبه د صحیح لغیره کې وي او دا اعتراض چې تکي چې متلقا بالقبول په دې کې داخل نشو نو متلقا بالقبول کې د اهل علم اختلاف د چې آیا د مفید د معنا او د عمل لکه نه د مفید د ثبوت دی امت راجم شو په یو حدیث باندې عمل وکړو دا دلالت په دې باندې کوي چې دا حدیث صحیح دی د اهل علم او د اهل تحقیق په نيز باندې دا تلقی بالقبول سره د حدیث ثبوت نه دی لازم بلکې صرف د دې په معنا باندې عمل کو معنا ثابت شوه نور حدیث په تلقی بالقبول سره دا غي صحت نه حاصلېږي او هر چې متواتر دی نو داغي جواب دا کوي کا پکې نه داخليږي دا سه متواتر بویني چې داغي په افراد او احاد کې د داسې ان چې د صحت د شروط ته پکې نه وي مجموعي لحاظ سره به پکې ني خود هغه افراد او احاد چې راوالي یو یو سند دي نو په هغه کې به دا شرطونه موجودي کم چې شرطونه د صحیح دي دا پنځه اعتراض شول شپږم اعتراض د ابن صلاح رحمت الله علیه په دې تاریخ باندې دا کیږي چې تاوی ولا یکون شاذن ابن حجر رحمت الله علیه په اعتراض کړی چې نفي د شذوذ تاول شرط ګرځولو ځکه شاذ خود ابن حجر په نسبت باندې اغیله وی چې شروط د صحت پکې موجود وي نو فكيف يضعف بمخالفه المقبول لمن هو اولى منه بالقبول نو صرف په مخالفت باندې دا د صحیح د مرتبه نه ولیکو ځای چې یو مقبول راوی راغله دی د ثقات مخالفت کړه دی نو د دې وجنه ته حدیث لضعیف وي الان کې نور شرطونه پکې موجود دي د ابن حجر په نیز باندې دا شاس چې دی د باب د صحیح او د اصح نه ده کم چې محفوظي هغه له اصح وي او کم چې شاذ نو هغه له صحیح وي ابن حجر صاحب وایي چې شاذ صحیح دی او محفوظ صح دی نو بیا په ابن حجر رحمت الله علیه باندې دا اعتراض کیږي چې ته دې له صحیح او صح وې نو په شاذ باندې بیا عمل لنه کې نو دا د منسوخ په شان ته دی چې منسوخ هم صحیح دی خو عمل پې نه کیږي اهل علم ورلوي چې نه په دې باندې دا داستا قیاس مع الفارق دی ځکه شاذ او محفوظ چې دی په دې کې اتحاد الوقت دی په یو وخت کې په یو حدیث باندې حکم لګي چې دا جمله شاذ ده او دا بل جمله محفوظ ده هر چې ناسخ او منسوخ دي په هغه قیاس کې نو په هغه کې اختلاف الوقت دی منسوخ رستوي او ناسخ څه شي وي ناسخ رستوي منسوخ مخ کې وي نو په هغه کې اختلاف الوقت دی په دې کې اتحاد الوقت دی دارنګ په شاس کې دا خبره یقیني شوې چې دا یو راوی لپاره وهم او خطا واقع شوې ده او په ناسخ او منسوخ کې دا نوي نو دا قیاس مع الفارق ده وم اعتراض هغه په ابن صلاح باندې دا کیږي چې لکه تا دا شرط نه دی لګول چې په دې حدیث کې به نکارت نه وي الان کې دام شرط دی نو د دې دوه جوابونه دي اهل علم کړي یو دا چې ابن صلاح او ورپسې امام نووي رحمت الله علیه په التقریب التقریب کې د شاذ او د منکر په منځ کې فرق نه ذکر کوي دا فرق رستو راغلی دی چې شاذ غیله وي چې ثقه د ثقات مخالفت کوي او منکر اغیله وي چې ضعیف د ثقات مخالفت کوي ابن حجر، امام نووي او متقدمين اهل علم د شاذ او د منکر په منځ کې فرق نه ذکر کوي نو شاذ چې ذکر کو منکر پکې خود به خود داخل شو او دویم دا چې دا منکر چې دی دا د شاز نه اسوء حالا دی بدتر حالت والا دی شاز سلوي چې ثقه د ثقات مخالفتو کی منکر سلوي چې ضعیف د ثقات مخالفتو کی نو چې شاز تنه منتفی کو منکر به طریقه اولا منتفی شو اتم اعتراض پیدا کیږي چې تا وې ولا معللا صحیح کې شرط دا دی چې تکي به علت مني پکار دا دی چې تا د دې علت سره دا قید لګولې وي چې علت قادحه به پکې نه ځکه بعض علتونه راځي خو دا غي د وجنه حدیث ضعیف نه وي علت سره به خامخا د قادحه قید لګي چې هغه علت چې د حدیث د صحت له نقصان ور کوي نو جواب د دې دا دی چې مراد د دین علت قادحه ده ځکه ابن صلاح رحمت الله علیه چې رستو بیا د معلل او د معلکم دغه کوي تعریف کوي نو پاغي کې وای الحديث الذي اطلع فيه على عله تقدح في صحته دا هغه حدیث لوي چې پاغي کې داسې علت موجود شوی چې د حدیث صحت له نقصان ور کوي نو د معلل تعریف نه معلومیږي چې دې ځکه د معلل نه مراد څه شي دي علت قادحه ده بهرحال دا اعتراضات دا غي جوابات په ابن صلاح رحمت الله علیه باندې شوی دي نو راجح او مشهور تعریف هغه دی چې د اعتراضاتو نه سالم دی پاغي کې اختصار دی شامل د خپل افراد لره مانع دی د دخول د غیر نه هغه تاریخ د ابن حجر رحمت الله علیه دی کم چې مصنف رحمت الله علیه په متن کې ذکر کو چې ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غیر معلل ولا شاذ وتفصيل هذه الشروط وما يحترز بها عنه على النحو التالي د دې شرطونو تفصیل او په دې سره چې د سنه احتراز راځي هغه په دې رستو ترتیب باندې دي اول ذکر شول ما رواه عدل نو دا ډومبنه شرط شو چې عدالت الراوی وذلك دا عدالت دراوی سلوي بان يتصف الراوي بوصف العداله چې دا راوی متصف شي په صفت د عدالت باندې اوس به طالب وای چې زه عدالت نه پیژنم سلوي نو مصنف ورلوي وهي ملکه تحمله على ملازمه التقوى والمروءه دا یو ملکه ده چې خپل صاحب په دی باندې را بنګښتکي او روچتي چې په دکې تقوا راشي او مروءت سړی توپ پکې راشي پچا کې چې عدالت وي نو څه شی بوي دکې به تقوا وي مروءت او سړی توپ بوي والعدل صفته د عدل صفت څه شی دی عدل مصدر دی مبالغتن اطلاق په ذات باندې کیږي عادل باندې عادل چاله وي ان يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءه عادل په پنځو صفاتونو باندې متصف وي یو دا چې مسلمان وي دویم دا چې بالغ وي دریم عاقل وي څلورم، سالم به وي د اسبابو د فسق نه، څومره چې د فسق د ګناهونو اسباب دي د هغې نه به دی سلامتي حواله او پنځم، خوارم المروءه د مروت خلاف کارونه به پکې ني بعضې د بې سړوتوبۍ کارونه چې په هغې باندې انسان انسان نه ښکاري ويحترز بهذا الشرط عن غير العدل دا عدل چې ذکر کو نو په دې سره د غیر عدل نه احتراز راغی غیر عدل بس شي وی کل کافر کافر الته مسلم ویلو نو دا غي برعکس کافر ته وته په بالغ سره ته نس شي وته ماشوم ته نو وته پاغي کې برستو بیا تفصیل راشي چې آیا د ماشوم تحمل په کوم عمر کې صحیح کیږي په کوم عمر کې نه صحیح کیږي په حالت د ماشوموالي کې چې تحمل وکي حدیث واوري نو تحمل صحیح دی خو ادا به بیا رستو په داسې عمر کې کوي چې د بالغ وي دارنګ په دې عدل سره فاسق تنوته مبتدع تنوته دا وضاحت به مرستو راځي چې آیا د مبتدع روایت قابل قبول لکنه مجهول تنوتو رستو به د مجهول دوه قسمونه ذکر کی یو له مجهول العين وي او بل له مجهول الحال وي چې دغه مجهول الحال نه اهل علم په مستور سره تعبیر کوي ونحوه او د دې پشان حسب ما يجيء تفصيله باذن الله تعالى في من تقبل روايته ومن ترد چې د دې تفصیل به په هغه باب کې راشي چې د چا روایت به قبول شي او د چا روايت به رد کول شي دې لپاره په اخر کې مصنف رحمت الله عليه یو مستقل باب منعقد کړی نو دا ډومبنه شرط عدالت الراوي عدالت ذکر کو او د عادل تفصیل ذکر کو د دې محترزات ذکر کل چې سپه وتل دویم نمبر ذکر شول چې تام مضبط تمام الضبط سلوي بأن يكون الراوي تام الضبط والإتقان چې راوی پورا ضبط والی او اتقان او مضبوط والی په دکی وهي الرتبه العليا في ذلك دا اوچته مرتبه ده لما يرويه دکی به تام مضبط او اتقان وي د هغه څه چې د روایت کوي سې چې اوریدلی پاغي کې بددنه خدای او غلطي ناراضي سواء في صدره او في كتابه برابر خبره ده کله غ روایت په سینه کې محفوظ کړي او په خپل کتاب کې محفوظ کړي والمقصود بضبط الصدر مقصود د ضبط الصدر نه څه شي ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء د ضبط الصدر نه مراد دادي چې کم شي د اوریدل چې هغه د سره محفوظ وي داسې محفوظ کړي چې د هر ټیم حاضر وي څه ټیم چې د هغه ادا کول غواړي نو غلطي تنه نه کیږي وضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه الى ان يؤدي منه ضبط الكتاب دی لوي چې دا د ځان سره محفوظ ایخی د کم وخت نه چې دا اوریدلې او د دې تصحیح کړي د تصحیح وسنګ او په خوا به د استادانو نه لیکل شول بیا به دغه لیکلو مقابله د اصل الشیخ سره کوله دا غاغه مکتوب به راوغستو خپل چې کم لیکل کړي نو آبه وکتل چې آیا د املا په دوران کې مانس خدایي کمې به شې شوې کنه نو هغه نقص به د استاد دغه لیکلو نه پوره کو نو دا به بیا ځان سره یې خو تر دې چې دا حدیث به ادا کولو د دین او د سره به محفوظ نو دی لزبط الكتاب وای ويحترز بهذا الشرط دا شرط د تمام الزبط چې ذکر کو په دې سره احتراز راعي په دې سره احتراز راعي عن خفه الضبط دا خفه الضبط نه خفيف الضبط چالوي اهل علم د دنه تعبیر کوي په صدوق سره چې د ثقه نه په مرتبه کې لاندې وي تام مضبط ولا لسوي ثقه او دا غنه چې مرتبه کې لاندې شي خفيف الضبط خفه الضبط چې پکې وي تعبیر تر په صدوق سره کیږي عموما د حدیث په مرتبه د حسن کې وي وسوء الحفظ او په دې سره تنا سوء الحفظ ولوت چې د سيء الحفظ وي چې د هغه ثواب نه دا سیوا شوی وي او په کثرت سره سیوا شوی نو حدیث د دل بیا سوی ضعیف جدا سخ ضعیف ضعیف جدا غیله وي چې دین بل تقویت ورکول شي نه په خپل د تقویت قبلول شي لا يتقوى ولا يقوي غيره نه په خپل د شواهد او د متابعات د وجې نه په دې کې قوت راځي او نه بل شی مضبوطول شي چې خطا دې د ثواب نه جدا کی غلط او سم نه پیژني نو دله شدید الغفله وي دام تنوتو وکثرت المخالفه احتراز راغې د هغه چانه چې کثیر المخالفه وي د ثقات زیات مخالفت کوي نو یو راوی چې د ثقات زیات مخالفت کوي دا دلیل د په سوء حفظ باندې چې د حافظه صحیح نه ده که حافظه صحیح وي د ثقات مخالفت به نه کوله دا غي موافقت به د روایتو کې راتله وتساهل الراوي في مقابله كتابه وتصحيحه وصيانته په دې تمام ضبط سره احتراز راغی د تساهل دراوینا چې یو راوی تساهل کوي پس کې په مقابله کتابه په مقابله د کتاب کې لیکل اوکل د استاد نه مقابله دی لوي چې دا اوس د استاد په غلیکلو باندې پیش کی دي کې د تساهل کې چې بس ضرورت نشته مالیکل د استاد نه پوره کړي مانه صفات شي ویني دي وتصحیحه د خپل کتاب تصحیح نه تصحیح نه کوي چې څه غلطي رانه پکې شوی کنه وصيانته د دې حفاظت نه کوي غیر خلک هم راضي او د کتاب کې ارس ور داخلي نو د درم په احتراز راغې پس شي سره په تمام الضبط سره دریم شرط لګولې ده بسند متصل نو دغه شرط شو د اتصال السند اتصال السند سلوي بأن يسلم إسناده من سقوط فيه چې د دې دا سند سالم وي د سقوط نه څه انقطاع پکې نی راغلی بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه په دې حیثیت باندې چې هر یو د رجالو د دې سند نه دا روایت د خپل شیخ نه اوریدلې وي او هغه بیا د خپل شیخ نه تر دې چې منتها لورسي تعریف دی د منقطع څه دی د معزل څه دی حاصل دا چې انقطاع په دوه قسمه باندې د یو نه اهل علم تعبیر کوي په انقطاع ظاهر سره او د دویم نه تعبیر کوي په انقطاع خفي سره انقطاع ظاهر څه شي لویل شي لکه روایت دراوی عمل لم يعاصره د هغه چانه چې د هغه په زمانه کې ني یو په یو زمانه کې د بل په بل زمانه کې نه دا خو بدهي خبره ده چې د دغه نه سماع نه ده ثابته او د تی روایت نقل کوي نو دا دلالت کوي په انقطاع باندې یو سل کاله مخکې تیر د بل ورپسې 200 کاله پس د له انقطاع ظاهره وي دویم د انقطاع خفي کروایت الراوی عمن عاصره ولم يلقه چې راوی د هغه چا نه روایت وکي چې معاصرت خو یو دی په یو زمانه کې دي خو ملاقات نه ده شوه نو دا انقطاع خفي د پدی باندې ارسوک نه پويږي مهرت هذا الفن په دې باندې پوهیږي چې کوم د دې فن ماهرین دي کله نا کله به تاسو په علم الرجال کې وګورئ د امام بخاری کلام د ابو حاتم رازی ابو زرعه الرازی چې فلانه او فلانه په یو زمانه کې معاصرت و خو دا غسر ملاقات نه شوه بیا اهل علم ذکر کوي چې د انقطاع پته بسنګ لګي مدارک الانقطاع څه شی دي؟ تاله به څنګه پته وي چې دې راوي دا د بل نه نه دي اورېدلي؟ نو اهل علمو ذکر کړي چې مدارک د انقطاع درې دي. یو له عدم معاصرت وایي چې د یو یو زمانه ده بل بل زمانه ده دې لپاره اهل علمو طبقات هم ذکر کړي نو دا ډومبنه مدرک دی د مدارک الانقطاع نه او دویم د عدم اللقاء چې اهل علم وایي دا فلانه د فلانی سره نه د ملاو او دریم د تنصیص الائمه چې ائمه، ائمة العلل، جبال العلم، دا تنصیص وکړي چې فلان لم يسمع من فلان، فلاني د فلاني نه سماع نه ده ثابت. کله نا کله به تاسو تاریخ د امام بخاري کلاو کوي تاریخ کبیر په هغې کې راوي ذکر کړي بیا وایي فلان عن فلان مرسل، فلانی د فلاني نه مرسل، مطلب دا چې سماع یې ترې نه ده ثابت. نو مدارک د انقطاع درې دي سلورم شرط عدم شذوذ په تعریف د صحیح کې راغی وي بألا يخالف الراوي من هو ارجح منه چې دا راوي د هغه چا مخالفت نه کوي چې هغه د دنا په مرتبه کې پورته وي د شذوذ به بیا رستو ان شاء الله تفصیل راځي ويحترز بهذا الشرط عن الشاذ په دې شرط سره احتراز راغی د شاذ نه او پنځم د عدم العلت چې علت به پکې نه به الله يكون في اسناد الحديث او متنه عله خفيه چې علل خفیه قادحه وي هغه څه شی شو وهی المعل معل شو د معل تاریخ به رستو ذکر کی چې په هغې کې علت خفیه موجود وي د مهرت الفن نه علاوه په بل څوک نه پوهیږي کله اهل فن داسې وایي امام بخاری یو حدیث ذکر کی بیا وایي وایي هذا لا یشبه کلام النبوه نو دا پنځه شرطونه د دې توفر او وجود په حدیث صحیح کې شرط دی په اتفاق د محدثینو سره بلکې ابن صلاح رحمت الله علیه په دې باندې یو قسمه اتفاق او اجماع ذکر کړی دا هغه چې کله د صحیح حدیث تعریف وکړي نو بیا وایي فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحه بلا خلاف بين اهل الحديث دا وایي هغه صحیح حدیث دی چې حکم په لګي چې دا صحیح دی چې په دې شرطونو کې د اصحاب الحدیث اختلاف نشته نو دا پنځه اتفاقی او اجماعی شرطونه دي بعضی شرطونه هغه مختلف فیها دي چې پاغي کې د اهل علم او اختلاف د خود جمهور په نيز باندې ا شرط نه دی یو پاغه مختلف فيها شرطونو کې څه شی د اشتراط العدد مخکم دا اشارتن ذکر شول په مبحث د عزیز کې چې بعض عدد شرط کړي د حدیث په صحت کې چې په هر طبقه کې به دوه راویانی دوو به د دوو نه روایت کړی تر دې چې متن لورسی منتها لورسی او آلته مو دا ذکر کړ چې بعضې دا شرط د بخاري ګرځولی دی چې امام بخاري رحمت الله علیه شرط دا دی چې په هره طبقه د حدیث کې به د اسناد په هره طبقه کې به علی الاقل دوه راویان وي خو موږ هغه ځای کې ذکر غرائب الصحیحین سره به سکه بلکې د بخاري ډومبنې حدیث غریب دی چې په اولو سرورو طبقاتو کې د دې یو یو راوی دی دغه شان اخیرنې حدیث چې د هغې د سند په اولنو څلورو طبقاتو کې یو یو راوي دی نو دا هغه شرط ته چې اهل علم او جمهور قبول کړي نه د اشتراط العدد دویم په دغه اختلافي شرطونو کې د اشتراط شهرت الراوي بالطلب چې پر راوي کې به دا خبره موجوده وي چې د مشهور د په طلب باندې د طلب الحديث د پاره د سفر کړي او اهل علم کې معروف دی دا شرط معتبر نه دی په ضبط کې بلکې دا شرط په خپل داخل دی تمام الضبط کې چې راوي کې به ضبط ال راضي چې هغه د علم د پاره سفرونه کړي چې سفر د علم د پاره نه کړي نو ضبط الكتاب او ضبط الصدر به کم ځای ناراضي نو مستقل دا شرط نه دی خو په ضبط کې داخل دی دریم نمبر اختلافي شرط اشتراط کون الراوي فقيها بعضې دا شرط ذکر کړه چې راوي به فقيه وي دا شرط هم معتبر نه دی تاسو مخکې حدیث واورېدو چې رب حامل فق فرب مبلغ او عاله من سامع کله به یو سړی غیر فقيه وي او فقيه له حدیث ورسي نو دا شرط معتبر نه دی چې پراوي کې به ته د فقاهت شرط لګې سلورم شرط چې ثبوت اللقاء بین الراوی و شیخه چې د راوی او داغه د شیخ په منځ کې به لقاء ثابت وي اکتفاء بالمعاصره بنه کې دا مشهور اختلافي مسله ده د امام بخاری او د امام مسلم رحمت الله علیه په منځ کې چې آیا د راوی او د د شیخ په منځ کې اکتفاء بالمعاصره صحیح ده کنا ضرور به د دې په منځ کې ملاقات شوي وي نو امام بخاری رحمت الله علیه وی چې یو ځل ملاقات ضروری او لازم دی امام مسلم رحمت الله علیه وی چې نه اکتفاء بالمعاصره کافی ده خو دې د پاره دا دواړه اتفاق امام مسلم هم دا مني چې دا اکتفاء بالمعاصره په هغه ځای کې وي چې دا راوی د وسمه التدلیس نه بری وي په د باندې د تدلیس الزام نه وی لګیدل کچرته په د د تدلیس الزام وی رسو به تدلیس په مبحث کې راشي نو بیا امام مسلم هم وی چې معاصرت باندې به اکتفاء نه کوي بلکې بیا لقاء د دی ملاقات ضروری دی چې تصریح بالسماع بکی بهرحال دام اختلافی شرط شو پنځم اختلافی شرط دا دی چې پراوی کې دا شرط لګول چې کون الراوی عالما بمعاني الالفاظ ومدلولاتها اذا روا بالمعنى چې راوی به عالم وي په معانی او د الفاظ باندې د هغه په مدلولات باندې چې کله روایت بالمعنا کوي بهرحال دا غ اختلافي پنځه شپږ شرطونه وو یو مسله ذکر کیږي چې د محدثینو اختلاف په تصحیح د بعضی احادیثو کې اول راځي یو حدیث د یو محدث په نسبت باندې صحیح وي او بل محدث ورله ضعیف وي نو د دې اهل علم دوه جواب کړی دي یو جواب دا دی چې د دې اختلاف د اهل علم او اصحاب الحديث چې آیا په دې کې حدیث کې هغه شروط د صحت متوفر دي کنه دي نو د بعضی په نیز باندې دغه پنځه شرطونه پکې متوفر وي نو حدیث باندې حکم لګی د صحیح او بل عالم وای بل محدث وای چې نه دا شرطونه پکې زما په نیز پوره نه دي نو په د ضعیف حکم لګی نو یو وجه دا شو چې د دې اختلاف په دې کې راغلی چې آیا دا پنځه شرطونه دا په دې حدیث فلانی کې موجود دي کنه نو د کم پنیس چې موجود وي حکم د صحت لګی د کم پنیس چې نه موجود نو حکم د ضعف لګی او دویم وجه دا ذکر کوي چې په بعضی شرطونو کې اختلاف دی لکه اختلافي شرطونه مو ذکر کړل نو دا اختلاف په تصحیح او تضعیف د احادیثو کې ذکر راځي یو عالم دغه شرط معتبر نه غني کوم چې سیوایي ذکر شول اختلافي او بل معتبر غني نو چې کوم معتبر غني او دا شرط پکې نشته پراوي کې فقه نشته نو زه حدیث له ضعیف وام او بل دا شرط د سره منینه نو حدیث له صحیح وي د دې دوه وجونه اختلاف په تصحیح د احادیثو کې راځي اوس مصنف رحمت الله علیه د دې صحیح حدیث مثال ذکر کړي وای مثاله امثلته كثيره جدا د صحیح حدیث ډېر مثالونه دي یو په دغه مثالونو کې ما رواه البخاري فی صحیحه قال حدثنا اسحاق ابن محمد الفر الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فقتله سند امام بخاری ذکر کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو به يهوديانو سره قتال او جهاد کوئ تر دې چې یو يهودي به د کاڼي شاله پټ شي نو دا کاڼه به مسلمان لا आवाज ورکړي چې اې د الله بنده راشه د يهودي زما شاله پټ شوی وی وجنه نو مصنف وی وهذا الصحيح الذي ذكرناه مستوفيا تلك الشروط هو الصحيح لذاته دا صحیح لذاته حدیث ته کم شرطونه چې مو ذکر کړل هغه ټول شرطونه په دې کې موجود دي راویان هم ثقات دي اتصال د سندم پکې دی او علت خفیه قادح هم پکې نشته د شذوز نم سالم دی مستوفیا تلک الشروط هو الصحيح لذاته الذي اكتسب وصف الصحة من تلقاء نفسه چې د صحت دا وصف په دې کې خود به خود راغلی دی من غیر حاجت الی غیره بل څه نه دی محتاج چې ګنیا مور سره یو ځای کونو دا غي د وجې نه دی له تقویت ملاو شو صحیح شو بنفسه دا صحیح دی وي ثمة قسم آخر للصحيح وهو الصحيح لغيره الذي اكتسب وصف الصحة بسبب غيره ويو بل قسم د صحیح شته چې هغې د صحت دا وصف د بل نه راغستی دی، د بل د وجې نه ورله ملاو دی، وهو الحسن لذاته، دا په اصل کې حسن لذاته حدیث دی، اذا وجد له جابر یجبر ما فيه من قصور ككثرة الطرق حاصل دا ده چې حسن لذاته په مختلفو طرق باندې راشي نو داغه نبي تعبیر په حسن لغیره باندې کیږي او حسن لذاته سره وي رستو به مصنف رحمت الله علیه تعریف هم کی چې پاغه کې دا ټول شرطونه برابر وي خو صرف دا یو شرط د تمام الضبط چې دا پکې نه وي د تمام الضبط په ځای باندې پاغه کې څه شي وي خفت الضبط وي دا غیر وي خفیف الضبط وي ومثاله ما اخرجه الترمذي في سننه مثال کم د کم چې ترمذي په سنن او جامع کې ذکر کړي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وای کدا یاره نه چې په امت باندې به میګران شي نو دا حکم به مې ورلکړی وي چې هر مزله دی مسواک وي حکم خو اوسم نه بیا به وجوبي حکم وي قال الترمذي عقبه امام ترمذي چې دا حدیث ذکر کې بیا وایي وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد روي من غير وجه دا حديث په نورو سندونو ذکر کړي وې دا روایت شوی من غير وجه معنا څه ده په ډېرو سندونو باندې راغلی دی عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث ابي هريره انما صح لانه قد روي من غير وجه دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ځکه صحیح دی چې د په ډېرو وجو سره او په ډېرو طرق اسانید سره راغلی دی ورنه کې یو سند شي نو بیا په محمد ابن اسحاق کې خفت الضبط ته دغه شان دی په محمد ابن عمر ابن علقمه کې پاغه کې خفت الضبط ته خو چې مختلف طرق راغل نو دا په مرتبه د حدیث لغیره کې وګرځیدو او وعلق على كلامه هذا الحافظ ابن الصلاح بقوله ابن صلاح رحمت الله عليه د امام ترمذي په دې کلام باندې دا تعلیق کړي چې محمد ابن عمرو ابن علقمه من المشهورين بالصدق والصيانه لكنه لم يكن من اهل الاتقان دا محمد ابن عمرو ابن علقمه چې مشهور بالصدق والصيانه خو او صدوق چاله وي صيغه د مبالغه د پسدق کې چې رښتینه خو او خو هغه اوچته مرتبه د اتقان لنو رسیدل فحديثه من هذه الجهه حسن نو د دې اعتبار نه د حدیث حسن نه ځکه چې تام مضبط نه خفيف الضبط ده فلما انضم الى ذلك كونه روي من وجه اخر کله چې ور سره دا خبره پی وسو چې دا حدیث په بل سند راغله زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهه سوء حفظه نو هغه خبره زائل شو د کمی نه چې مونږ یریدو چې اسې نه د سي د سوء الحفظ شکار شوی او حدیث کې تنه خدای راغلی بل سند چې راغی نو مونږ لدا یقین حاصل شو چې خدای ته نه راغلی پر روایت کې خطا شوی نه ده وانجبر بذلك النقص اليسير هغه معمولی غونته نقص چې د هغه انجبار او پټي په دې سر راغه تقویت ورله ملاو شو فصح هذا الاسناد والتحق بدرجه الصحيح نو دا سند صحیح شو او درجه د صحیح سره د ملحق ګرځیدو دا مبحث لږ وګد دی د متعلق نورم سم مسائل دي نو ان شاء الله هغه به مفصل ذکر کوو